الرحمن الرحیم و اس قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام مسله و د اثبات د توحید د نفی د شرک په دې باندې عقلی دلایل پیش کړو نن وسره و نقلی دلیل پیش کوي نقلی نقلی دلیل ګوره شرک دا دومره خطرناک سیز دی او توحید دومره اهم خبره ده چې حضرت ابراهیم علیه السلام چې دعاګانې کوي هم د دې کوي حرم ته راغلی دی خانه کعبې سره ولاړ دی او د الله نه سوال کوي چې رب ما او زما اولاده د شرک نه په لری کی په ډړم کی دی او خدای د توحیدم پابند کی و اذ رایات کې هغه وخت قال ابراهیم چې او ابراهیم علی السلام رب اجعل ای زما رب ته وګرځوي ابراهیم علی السلام وی چې رب اجعل ای زما ربا ته وګرځوي هاذا البلد دا خار ګوره البلد الف لام پښته کنيشته د دې وجه نه ابراهيم عليه السلام د آخري دوره ده آخر کې راغلي دي مکه ته نو په هغه وخت کې چې راغی د مکه خار و خاریت جوړه شوی و کلیو نو دی آباده ته ګوتنی سي دی خاریه ته د خاریه سوال نه کوي وی رب دا خاریه امن والا وګرځي الف لام دی پی رب اجعل ای زما رب تو وګرځوي هاذا البلد دا خار ما وی دی وخت آبادی وا ګوته چاته نسی دی خار ته ای زما رب ته وګرځوي هاذا البلد دا ښار آمنا خاوند د امن تاسو یو ځای کې بل ځای ویلي دي رب اجعل هذا بلدا بلد باندې الف لام نشته هغه دا مطلب دی رب اجعل هذا رب وګرځوي ته دا میدانی الته میدانو دا وګرځي بلدن خار امنن خو الته دو سوال دی رب د علاقه خارم کې او خاون د امنم کې نو چې دی بیا په دوره راغلیو الله غا علاقه خار کړی و نو بیا ګوته نیسی یو سوال کوي وی رب اوس دا خار خاون دغه کې د امن کې وجنوبنی او لره کې ما وجنوبنی او لره کې ما وبنی یو زامن زمان ربه مام لرې کې زما زامن هم لرې کې د څه شي نه ان نعبد الاصنام د عبادت د بوتانو نه رب د عبادت د بوتانو د عبادت نه منګه لري کې بوتان کافر وبوي نن چې مکه آباد ده دا د بوتانو برکت دی دا لات او منات او دا دی د دوی برکت دی وینا رب ای زما ربا نن چې څومره خلک گمراه دي دا دی بوتانو گمراه کړي دي رب ای زما ربا انهن یقینا دا بوتان چې دي ادللنا دوی گمراه کړي دي انهن یقینا دا بوتان چې دی ادللنا دی گمراه کړی دی کثیر من الناس ډیر د خلکو دی بوتانو گمراه کړی دی نسبت د گمراهی چاته وشو بوتانو ته وی دا نسبت د سبب د وجه نه دی خان بوتانو خو گمراه کړی نه دی خو دا بوتان سبب شو د گمراهی بیا وی فمن تبعنی چا چې زما تابعداري وکړه اگر که د لنډی کوتل اوسیدونکي فمن تبعنی چا چې زما تابعداري وکړه فانه مني یقینا هغه به زما نه هغه به زما د پیروکارو د تابعدارو نه ومن عصانی چا چې نافرمانی وکړه زما د دې پیغمبرانو څومره زړه کې رحم یو د خلکو ته ومن عصانی چا چې زما نافرمانی وکړه نو فغفر لهم رب هغوی ته مغفرت وکړه ولی فانک غفور رحیم یقینا ته بخونکې او رحم کوونکې بیا ابراهیم علیه السلام د خپل بیبي حضرت هاجره خپل بچی اسماعیل علیه السلام دی راوستل دا نن چې مسجد حرام دی دا دشته وه دلته یې پرېښودل او دی روان شو اوس د الله نه سوال کوي ربنا ای زمونږ ربه انی اسکنتو یقینا ما استوګنه ورکړه من ذریتی اولاد زما ته خدای خپل اولاد ته او بال بشته می استوګ نه ورکړه چرته می ورکړه بوادن په وا په یو وا یو درکه واد مزری استاد وی خپل نامه د واد دی مسیل ما یغه چرته چې سیلاب راشي وغه وبېږي خړ خو د هغې نه پس بیا بین الجبلین چې د دوو غرونو منځ کې کومه اواره میداني وي هغې ته وایي تاسو وایې دره نو ربه ما استوګنه ورکړه خپل بال بچله بېوادن په یو دره کې په یو میدانې کې خو څنګه میداني ده غیر سی زرعن چې هغه خاوند د فصل نه دی رب یو سوال دنه کوم خدا سوال دنه سل پاره کوم ربنا ای زمونږ ربا اسوال رستو دی فجعل ربنا ای زمونږ ربا ليقيم الصلاه د دې د پاره چې دا خلق قائم کی منځو که دا یې وی نه وی ویلې نو نن به د یهودو زړه هم هغه سره وی د عیسایانو به هم وی خو بیا به موږ او تاسو ته موقع نه وی نن نن صرف یهود هم ناراضي مجوس هم ناراضي بل څوک هم ناراضي صرف مسلمانان هلته ځي هم پکې ځای نشته نو دا چې دا راتلې نو بیا نور ای زمونږ ربه فجعل ته وګرځوه افئدة من الناس زړونه د خلکو تهوی چې هغه میلان کوي الیهم دې خلکو ته د دغه مکې او د دغه حرم باشندګانو ته یو سوال ده چې د خلکو وسره مینی واقعي خبره ده چې نن سبا د حرم د باشندګانو سره د دې مسلمانانو سونه مینه ده دونه د پلار او د مور سره نی دویم سوال کوي ورزقهم او ربا رزق ورکا دوی ته من الثمرات د میوونه خدای د دنیا مختلف میوه ول ورکی نن چې لاړ شي د خلکو کتلی دي د دنیا د ګټ ګټ نه وته دغه راځي میوه لعلهم یشکرون د دې د پاره چې دوی شکر وباسيستا ربنا ای زمونږ ربا زمونږ عقیده صدا انک تعلم یقینا ته پویږي ما نخفي په هغه خبره چې مونږه پټو چې په زړه کې کوم خبره یو پټوي پاغیم تعلیمي وما نعلن او پاغي چې مونږه ښکارا کوو خدا پټ او ښکارا مونږ ته ښا زمونږ پټ او زمونږ ښکارا الله ته ټول ښکارا دي وما يخفى على الله او پټ پنشي په الله باندې من شيء یو معمولی شي فی الارض پسمکه کې ولا فی السماء او نه پاسمان کې الحمد لله الذي تمام تعریفونه خاص هغه الله لدی ابراهیم علیه السلام تک سپینه ګیره ده څوک وایي د سلو کالو دی څوک وایي یو کم سلو کالو دی او بچی نشته ښځه زړه ده بوډۍ او الله په دقه وخت کې ورته دغه ورکې اسماعیل علیه السلام بیا د هغې نه پس د سلو نه بیا اندازې اوړېدلی و بیا ورته الله حضرت اسحاق علیه السلام ورک بیا د الله کرم ته ګورم دغسې ژوند یې ورته ورک د حضرت اسحاق بچی بیا ولیدل حضرت یعقوب او دیم په سترګو ولیدل نو الحمدلله الذي تمام تعریفونه خاص هغه الله لري وهب لي چې هغه راوبخه ماته ریکه ماته علی الکبر سره د بوډاوالي سره د بړاپي او د بوډاوالي څوک یې راته راکه اسماعیله اسماعیل علیه السلام دا د هاجرې بیبي نه و اسحاق او حضرت اسحاق دا کشر دی ان ربي یقینا رب زما چې دی لسمیع الدعاء هغه قبلون کې د دعا دی اوریدون کې د دعا دی قبلون کې د دعا دی بیا وی رب اجعلنی ای زما ربا نن اکابرم دا دعا کوي استاد بوي دا دعا ځان سره وایي رب اجعلنی ای زما ربا ته وګرځې ما مقیم الصلات قائمون کې د مانځه خدای د مانځه او درون کې مې وګرځي یوازې زنه و من ذریتی او د اولاد زمانه ربنا ای زمونږ ربه وتقبل دعا او ته قبول کې زما دعا دا مستانه دعا ده دا مې قبول کې او بیا اخرت ته لاړ ربنا ربنا اغفر لي ای زما رب ما ته بخشش وکي ما ته بخشش وکي ولی والدی او زما مور او پلار ته دا هغه وخت دی چې ابراهیم علیه السلام لا منع شوی نه دی چې کافر د پاره بخشش مواړه یا دا هغه وخت دی چې د ابراهیم علی السلام پلار او مور ژوندۍ دي الکه کافر چې ژوندۍ وي نو بخنه ولا خیر دې غواړي رب دې پلاني کافر ته بخشش وکي مطلب دا دې رب ایمان نصیب کړي ا چې مر شو کافر بیا ولا مکوه ولی والدی او زما مور او پلار لا ولی نن تاسو تم دعا کړی ده مونږ او تاسو ته ولی المؤمنین او مؤمنانو ته عام مؤمنانو تم رب بخششو کی کله یوم یقوم الحساب پاغه روز چې قایم شي حساب میدان حشر ولګي او حساب کتاب شروع شي نو دغه وخت کې د نعمتونو لوی نعمت دی چې د الله خو دې ځان ته راپیش کی حدیثو کې تاسو ویلي دي افلانې ګناه دې هم کړې وه افلانې دې هم کړې وه کړې وه که نه وی او وی زه دا ګناه مې درته معاف کړې او د دې په ځای مې درته نیکې درکړې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله